يرمونا چې هغه نسبت د زناو کی ازواجهم بی بیانو خپلو تا ولم یکن لهم او نوی دای لرا شهداء او گواهان په دغه تهمت لګولو الا انفسهم مگر خپل ځانونه چې هغه کړه دې من الاسم د ګنانا عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې بدنامه لګولې و والذي اغکز تولا چې پورته کو کبره بوج خپل منهم د دینا له عذاب العظیم اغلر د عذاب لوی عبد الله ابن ابي دا تهمت لګولیو وتحسبونه تاسو ګمان کو پدې حیل د معمولی وهو او دا تخمه تهمت عند الله د الله پلیز عظیم لوی دی ولولا اولی استمعتموه کله چې تاسو واورید دا تهمت لګول نو اولی قلتم اولی نوی تاسو ما یکونو لنا ندی مناسب منگلران نتکلما خبری کول زمان بی عذاب پدی تهمت ويبين الله بيان الله پاک لكم الآيات تاستغفل دلائل او حکمنا والله عليم حكيم الله پویا او حکمت والا ذات ته ان الذين يقينا اغه خلق دی آیات کې اخل کلا زجر او زورنا او تخویف ور کوي کما چې دا د فحش خبره خلکو کې خوري ولولا فضل الله کچر نوې فضل الله علیکم پتاسو ورحمته او نوې رحمت الله پتاسو نو نبه او پاکړې او تاسو نه وان الله یقینا الله رؤوف المهربانی کول کې دې رحیم رحم کول کې دې مؤمنانو تعالی آداب بیانای د دې آداب پابندي وکړي یا ای الذین آمنو د ایمان خاوندانو لا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان شیطان چې سوي او سکای هغه تابعداري مکوي ومن يتبع سوچ روان شو خطوات الشیطان قدمونو د شیطان پسې فإنه یقینا شیطان یأمر حکم کوي بالفحشاء په بی حیاي فحشا هغه ګناه ته وایي چې د انسان عقل مني دروغ شو تهمت لګول شو زنا شوا بد اخلاقی شوا والمنکر او شیطان حکم کوي تاسو ته پاغا نارواو سره منکر هغه ګناه ته وایي چې شریعت تاغې نه منع کوي قران او سنت اگر که د انسان عقل په کار نه کوي چې دا بد دي ولولا فضل الله علیکم کچره نو فضل الله پتاسو ورحمته ورحمت الله فضل لمراد قران دی چې الله قران راولېګو او د رحمت نمراد د سوره نور احکام دي کدا نه وي ما زکا نبه او پاک کړي ملکم استاسو نه من احد یو کس لرا ابدا شری ولكن الله يزكي لیکن الله پاکي من يشاء چې چاله غواړي عائشه رضی الله تعالی عنها داغي پاکواله بیان کو والله سمیع علیم الله اوریدل کې پوهه ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مستح رضی الله تعالی عنہ باندې بخرچه کولا نو چې کله خبر شو چې د عائشه رضی الله تعالی عنها په تهمت کې دوه میسا غستې ده انو قسم وخوړ کما د سره سه امداد وکړو نو الله پاک دا آیاتونه راولېګو قسم مخری دې په ایواز کې وتا است الله معافي کوي راغوي معافي می خوخه ده بیا غ امدادي وسره جاری وساتو ولا یقتلی قسم للخری اولو الفضل خاوندان دلو یا اخلاقو ملکم ستاسونا او بکر صدیق صاحب ته خو د لوی مرتبه خاون دی او لوی اخلاق دی دی نو قسمونه مخرا وساته او خاوندان د مالدارای د سند قسم نخوري اي تو د ور کولو دا غینا اول القربا خاوندانو د خپل ولایتا والمساکین او غریبانانو ته والمهاجرین او هجرت کول کوتا فی سبیل الله هجرت کړي پلار د الله کې خپل قسم مات کو او کفاره ورکړه او مستح رضی الله تعالی عنہ سره بیا خپل امداد جاری ساتو سره خفشی کنه چې زما په اولاد تهمت لګیدلې دې پکې وی ساخلی ان دا چې کار کې بیا خپل قسم ماتول پکار دی والله غفور رحیم الله بخول کې مهربان دی زجر ور کوي اخل کو تا چې پاک دامونو زنانو ته نسبت ته زنا او د تهمت کوي ان الذين يقيننا خلق يرمون المحصنات چې نسبت ته زنا کوي هغه پاک دامونو زنانو ته الغافلات چې دا خبره د تهمت نه المؤمنات مان راړول کی لعنو په لعنت کړی شو دغه خلک په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې ولهم عذاب العظیم په جبه لګیاو په لاسونو لګیاو په خپو بور په ستلاو ډنډورای کولا یوم اذل په دغه راز یوفیهم الله پورا باور کیا غی تعالی دینهم بدل دا غی الحق پر اختیار ويعلمون او پوی بشی دی ان الله چې یقینا الله هو الحق المبین هغه حق ته او ښکار کول کې د حق ته پلیتی خزی پلیتی خبری کئی نو اپاکان پاکانو لدی اولائک دغه خلق مبرعونا بیل کړي شي او جدا کړي شي او پاک دي مما یقولون دا غل چې داخله کی وای عائشہ رضی الله عنها پاک ده محمد صلی الله علیه وسلم پاک ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاک لهم مغفرتون دای لره بخنه دا ورزق الکریم خوراک د عزت ته چې جنت ته بل قانون بیانې الله د دې لپاره چې معاشره د مؤمنانو د بد اخلاقۍ نه پاک شي یا ایو الذین آمنوا د ایمان خوندانو لا تدخلوا تاسو منو زئی بیوتن کورونو تا داسی کورونه غیر بیوتکم چې سیواوی د کورونو تاسو نه ستا خپل کور نه دې ځان لا جدا کمرا راي ته مزخه حتا تستنسو تر دې پوري چې تاسو اجازه تو غواړی وتسلمو او سلام واچوي علی اهلها پوسیدل کو دغه کلی دغه کور اول به کوسه کې د ورنه ډډې تودريږي او سلام بواچه یا به اجازه تو غواړي خپل تعارف پاو کې چې زه پلانې ما اما ته اجازه شته چې دنه درشم نو چې د کور خاون درته اجازه تو کی نو بیا وای السلام علیکم سلام بواچه دا د اسلام کار دی دا راټیان به کوسی مخې ته وډاری نو لکه ته چې د ور مخې ته ودرې دی نو چې ور لر شنو خو تار سولې دل نو بیا څه کوي نه نه ډډی ته ولاړی نو आवाज بو کی زپلانیم د پلانی زوی ما ته د دنه درتلو اجازه شته نو چې د کور مالک ورته وی آو انو بیا لې په سلام واچي ایا معنا دا چې لومبه سلام دیو کې السلام علیکم نو د کور خاوندان به واوري نو بیا به خپل تعارف کې زپلانیم نو چې کله وسره ملاو شي نو دی وای السلام علیکم بیا تر دې پوري چې اجازه تو کړې شي تاسو ته وایم قیل لکم اګه ویل شو تاسو ته ارجعوا واپس شي زئی فرجعون واپس شي هو اسکالکم لا واپس کېدل تاسو د پاره ډېر پاکي زري والله بما تعملون علیم الله پاګه چې تاسو یې کوي پوهه ده لیس علیکم اوس دا زایونه ذکر کوي چې پاغي کې ستاسو سامان پروتي د خرصولو او د اغستلو دکان شو هوټل شو سرای شو او عام خلکو د تلو ورته اجازه تي لاغي تکزین خیر دی لیس علیکم نشته پتا سو جناح الگناہ ان تدخلو دتلو ستاسو بیوتن داسی کورونو تا غیر مسکولتن چه اسیدن لکیگی فیا پاگی کی متاع لکم سامان ستاسوی سامان ستاسو مطلب پای کې ته سودا کوي دکان دی مارکیټ دی او دا څه ځای دی چا ماشین دی هغه کې ستا کاروبار دی او خلک راضي آزاد نو کاږي کې ته اجازه نه غواړي نو مغواړه د لارې حفاظت کې اوس الله مؤمنانو سړو خود ته حکم کوي تبا سکه دا نظر باندې काबू ساتي قل اوایا للمؤمنین مؤمنانو سړو ته یغضو چخکته کی بل ابصارهم زنی دستر غخپلونا حدیث کی راضی هغه مطلب دا دی چې تا قتل او ناصافه دی په زنانه نظر ولګید نو دوباره به نه ګوري او دغه در تماف ته اجه تو قصدن ارادتن به ورته ګوري چې او پیجنې چې دا سوک دا دا قتل کو ناروا دي کنه اما نه ګوري دارنګ زنانه به پردو سړو ته نه ګوري ښا نو چې ته کته ګوري دی به تا ته ګوري نو ته د خدای حکم منی تبام کټګوري خپل لارې ته او دا به هم کټګوري چاته خپل لارې ته دې دې پوېږي کنه ګورې باندې او بلتا زنانه به هم نه ګوري او ناری نه به هم نه ګوري ولا یبدینا نلخ کار کوي دا خزي زینتهن اغه زایونه د کالو د دای دې چې کم میک اپ د پاره کالی په لاسو په سر کې په غوګونو کې او په مرای کې او په خپو کې کوم چولی دي دا دې نخکاره کوي دا نه چې کالی دې نخکاره کوي اکارو ته قتل ګناه دی که په دکان کې پراتی وګوره ورته کنه او چې کله زنانه اچولی نو مراد نه د اچولو غزایونه دي دا وچاته نخکاره کوي الا ما زوارا مگر هغه چې ښکارا شي من هاد دي زنانه ما زهره کی دو تاویلونه دي یو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د ما زهره نه څه مطلب اخلي هغه عبد الله بن مسعود سه وای د ما زهره نه سړي زنانه دا چیل دی ا د زنانه غلو هغه برقه ده او د زنانه غلو صادر دی چې بعضی علاقو کې خلک د چیل په ځای هغه مستعملي نو کدا تخکاری نو خیر دی ځکه دا خو پټولې نشي کنه دې له پاسه خو بل نشي چولې نه دا چیلې کخکاری دا برقای کخکاری ادا شنغره لوی صادر یا پسر کړي دي ادا کور نه بار راوته نه کدا ښکاری نو خیر دی پرې دې پويږي لوري د دې د لاندې کمی جامې دی او نخ کار کوي عبد الله بن عباس د ما زهرا منهان ساخلی هغه وای د ما زهره منهانه مطلب سره د زنانه تړي دي او د زنانه مخ ته کدا ته ښکارا شي انو خیر دی زکه په لاس باندې د دې ځای نه دا وزن ل خپل بورکا او چیل اذان سره وړو کې مړو کې دی په غې کې هغه به دا کوي نو دا خو نشي پټولې او دارنګې مخته نو چې مخته نو دام نشي پټې دی نو چې نشي پټېدې دې پټول ګران کار دی او تکلیف دی انو بیا که دا ښکار شي دینه خیر دی د الله تر طرف نه په ګناه نشته هو کچره پويږي چې دینه فتنه جوړيږي ما دې مخت سوکو ګوري زکه د خایس ځای خو ټول مخت انو بیا به داوم پټای او دا چې سوکو سره ناشتي په ډاکسن او په بس کې او په لارې دای بوم نګوري باری راو باسو لین کروڑ ته وای ته تلی دا انجیوز والا خزی ګرځي کنه نو سره پلاری نو سره روري نه خاوند او خزانه ته دا دعوت ورکي بار راوځي وای تاسو به ټول عمر غشان تپای او تاسو ر نور ورته وخایا کنه یا زامنو د خاوندانو د دایتا د دې زوی نه دی د خاون زوی دی بل زوی دی او اخوان الا یارونو د دایتا او بنی اخوان الا یا زامنو درونو د دای ترویرونو تا او بنی اخوات الا یا زامنو د خوین د خپل تخریلو تا او نساء الا یاخذ د دایتا الکه د فاحشه خزینه بوم زنانه پرده کوي ښا دا چې خزه چې کورونو کې ګرځي او دا خوري چې زنانه دی بیجاب او بی پردی شي او غلطی خبرې کوي نو د کور زنانه ول په کار دادی چې دین هم پردو کی زبر ته سړی زتو او ما ملکت ایمانون یا غا چې مالکان وی خلاصونه د دای الک مالک خود زلاله زلاله مالک د لچا له غلام او د وینځي سم چې سړی د غلام او د وینځي مالک ته نو دغه سي زنانه هم د غلام او د وینځي مالک ده غلام سړی د وینځه خزه ده دلته مراد نه غلامان نه دي ښا دا ول خپل غلام نارینه نه پرده کوي مراد او ما ملکت ايمانهن وینځي دي ښا په دې ځای پويږي د خزي وینځه ده او التابعین یا غ خلق چې خدمت کون کې دي تاسو تابع دي تاسو سي ګرځي چې مال سره ډوډۍ او دارا کی غیر اولل اربتی ندی خاوندان د شاوت من الرجال د سړونا بوډا سړی د صرف ډوډۍ سره کار دی استا ډیره ته ډوډۍ او چیرې او باسی کور ته زی تابع دی د ډوډۍ غرض دی تا پس روان دی تعالی کور کې خدمت کوي ځان لدی ساتلې بوډا سړی دی او قوت او طاقت پکې د زنانو نشته نو دغه کور تزیه راځي نو زیدي پدې ده پوښوي علا عورات النساء پایبونو خبرو د خزو دا قران ذکر کړخه نو د ماما زوی به کور ته نه پریدي او دا رنګي ارواره به کور ته نه پریدي په دې ده پويږي دا چاچی به داغه هغه نه پردای او دا رنګي د ماما زامن ابنزي دا پښتنو د بولانو د زبنګ په دې عمل شته نه لا معاشره ولې نه ټیک کیږي دای پکې وای دا ګران کار دی دا خو تاسو دا غي غونته کې خبرې کوي سمعنا وعصينا واوریدو کوی نه پسان په خپل کوي کو لنخنا را رب پوی کی چې خانه کور ته راځي نو आवाज بکای نو چې اجازه ترته وشي نو اجازه پتا ته سوک کوي زو نو نور چاچی او د چاچی لوړه وستانه دن نشي پردې تا انو ما تا وکیل لو او کې دلته خورواغه کور ناشتي موبایل وسارای او فټوان وټوان پکې وو باسي دا معاشره به ټیک شي دا د قران نه خلاف ده نه مولانو په هم عمل نشته الا ماشاء الله او د حجانو په هم عمل نشته الا ماشاء الله یبه پکې ا د تبلیغیانو په کې هم نشته الا ما حاجه الا ما شا. دا د معاشري دیندار خلق ته دا ځکه دا یادوم ښا او کله معاشره دای ته ګوري مولوی صاحب ته ګوري حاجی صاحب ته ګوري او تبلیغی صاحب ته ګوري نو چې وګوري چې دای زی راضی او بل کر آزاد نو وای دا به دې نو ټیک په روا په نو دا بلوم زیخه دې خبره پويږي او کنه وراره تبوي بچي نه برازي ارور کر به هم نزي لیور نه به هم پرده کوي اډورې دو نه د یزاد رور کوي راځه اله ماما زوی اترا دا ټول آزاد کو راځي کوم تاسو خو یو ځای لوشیو او کوم به پردې خلکو لا پکې لا بل ګناه کوي د خدای هغه پردې ته به پردې وای نوانګه اساس خو یو بل پرده نشته یو ځای لوي شي ویو او تا سورې نور چې دا قران تا کرا پروت ته او تی تلاوت کای نه تعالی نه درځي سکول خو دې لسم ویل دي اشپالسم دې ویل دي ډاکټر یو میسی میسو دا لري نو دا تعلیم افته خلق ته دغه تعلیم نه دې سړیا او د پیسو ګټلو شعر تعلیم قران او سنت ته قران او سنت تعلیم دی ښا آداب دا خی نو دا احتیاط کوي دا څوک چې قران زده کوي وایي چې ورواره خړې او دارنګي لری ته امنګا تاسو خو ټبریو ټبارو نو سالمه محله ور کرزي والو ری سالمه محله ور کرزي هغه ځایونه چې په کاریم دا آداب دي ښا دا قران به تاسو ګور خپل لونو خیندو ته خی دا آیاتونه چې لړ شي اګه هو نه خو نو الله به درنه تپوس کوي وتوبو ال الله توبه وباسي الله تا جميعا ټول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ بل قانون ذکر کوي نکاح کا وانکحوا الایام او نکاحونه کوي د لوندانو سړو د خزو ایا ایاما جمع د ایم دا ایم هغه کس ته وای چې داغه خزنی او هغه خزی ته وای چې داغه خاون نی نو دا تاسو سو کوي د دای نکاحونه وکړي ملکم چې تاسو نه دي مسلمانانو او صالحین او غنیکان او روغو من عبادکم د غلامانو تاسو نه و امائکم او د وینځو تاسو نه نیک ته او یا صحتمند دی قوت او طاقت شته چې مہر او ډوډۍ بخپل خزي لور کوي انو نکاح ولوکا باندې ځای پويږي ډېر خلکو کور لونه خويند کینولی نه نه چې څوک تاسو کې نو ورکا دا د قران حکم دی ښا ادا فخر پکې مکو چې ما کول سای سپی نه کړه به خاوندا غنی دا د ثواب کار دی نه قران وای نکاح وکا نکاح وکا اجه کونډي شنو په دې ملک وای بس خاون خو یو خاون دی قران تا سوره بقره کې ویلي نه نه او کچی پرده در باندې راشي ای یکونو کوي د فقرا غریبانان یغنهم الله مالدار بکی دی لر الله من فضله د خپل مال نه والله واسع الله کلا او فضل والده علیم پوی دی وليستعفف ځان دی وساتی پاک الذين غ خلق لا یجدون چې طاقت نه لري نکاحن د نکاح کولو حتا حتا یغنیهم الله تر دې پورې چې مالدار کې غیر الله من فضله د خپل مال نه والذین هغه غلامان یبتغون الكتاب چې طلب کوي کتاب دا سړي د سړي غلام دی او غلام خپل مالک ته وایي ما سره لیکلو کا دوره پیسې وځ تعالی درکما اما ذات کا را وای خا یا مالک ورته وای غلامه څه کاروبار کا وزن لا او زما تاسو سره د کتابت معامله ده دوره پیسې مال راکل تاب آزاد کم لدی ته بدلی کتابت وای مما داغه کسان نه ملکت ايمانکم چې مالکان وی خلاصون استاسو فکاتبوهم ندای سره معامله د کتابتو کوي ان علمتم کتا استپتای فیهم چې پدای کې خیرن فائدہ دال مال ګټل شي واتوهم ورکي تاسو دایتا من مال الله الذي دا غمالنا دا مال د الله غنا آتاکم چې تاسو ته درکړل دي سورته معاف کا نو دلته وی ان اردنا تحسنا کستا دا وینځه اراده ساتي چې زنه کوم زینا ازان پاک ساتم نو مې کینو زور په مکو اکنه دای نه غواړي نو کینو نه نه دا شرط احترازی نه دی که کوي او که نه کوي اخو دای مکه نه وای ښا او چون کې هغه وخت کې چې چا په بازار او چکله کې زنا د پاره کېډولې وي هغه ورته موږ نه کو کنه نو دا په دغه وجہ لور کاغه پاکواله غواړي او کنه غواړي خو نه به کینای دارنګ خپل لور خور د دې وجنه نور کول چې دا زما جوګه نه دی نو کور کې نه وي انو بس بیا ناروا کوي نو ډیر خلک نه ور کوي ښا وای دا زما جوګنه د خمالدار ولا ګوري او ډیګرو ولا ګوري چې خطن خای اګه دا نه ملاویږي نو کینولی کورو انو چې کینولی کور نو بس تاسو خپویږئ نو مولانو کروم ناستی صاحبزادگانو کروم ناستی پیرانو کروم ناستی ملکانانو کروم ناستی د دې وجنقا اولی وای د دې څوک ملاویږي نه نو او کنه دا خلوه ډیګرو والا دا لیل وسم سړی ګورم انو بس بیا ناروا کینو دا د قران نه خلاف دي ولقد انزلنا الیکم ترغیب ورکی قران تا یقینا موږ را لګلی تاسو ته آیات الحکمنا مبینات اخکار کړی شوی و مثلا من الذین او حال دا خلقو خلو چې تیر شوی دي من قبلکم تاسو نه مخکی وموعظتن او پن او نصیحت ته للمتقین متقیان لرا فائدہ متقیان تدا الک مخ کی معاشره پاک شوا قوانین ذکر شو ان اوس د الله د توحید او د وحدانیت مثال ورکړي ادا د مسلمان پزړه کې اسه پراک وای الله نور السماوات الله رڼا کون کې د اسمانونو دی ول ارض د زمکو دی مثال نوره مثال درنا د الله تیل دا غونی چې خیر پکې چول شي دی زیتونه تیل خونه والونه ده لا شرقیتن نن پورا ورختیس طرف ته ده ولا غربیتن او نه پورا هغه طرف ته ده چې نور نورتی پریوزی سم مطلب برابر ځای کې ولاړه ده د سارنا تر ماسپخین او د ماسپخین تر نور پریوتو پوری په لور لګي نو چې په کم شي نور لګي نو کې خه صفائی راځي اپخيږي ها دري مثال د مسلمان سینه دا ابدی کې دیوا پرتا د سو زړه او په دغه دیوا کې تشیشه چولې ده او پاغي کې تیل بلیږي د قران او د سنتو قران او سنت کې نه زیاتې شته او نه کمې په دې تیلوي بېي بلې قران او سنت کار د دغه کسي چې کوم مؤمن دی ولو لم ها یکادو سیتوها نزدی دی تیل داغی یدوی او چیرناو کی ولو لم تمسسو نار اگر کنی لگی دلیغی تورو تیرې دې ورته نه دی لګولې ولیکن دومره صفا دي چې رڼا کوي نور رڼا دا علا نور د پاسه درنا یهد الله هدایت کې الله لنوری خپل رڼا او توحید تا من یشاء چاته جو غاری و یضرب الله الامثال بیان الله مثالنا للناس د پاره د پوهه کولو د خلکو والله بكل شیء علیم الله پارشیز پوهه دی فی بیوتن دارنا بلیگی په کورونو کې اذن الله کورونه مراد سری جمعتونه جمعات کې د قران او سنت بیان دی دینی مدرسو کې دی اذن الله حکم کړی دی الله ان ترفع چې پورته د کریشي دا جمعاتونه د جمعات پورتواله په عبادت د الله او د قران او سنت درس او تدریس دی و یذکر فی اسمه آیا د اول شي په دغه کورونو جمعاتونو کې نوم د الله بغیر حساب پریوانا دا د مؤمنانو د توحید والو مثال شو او دا غي کار ذکر شو اوس مشرکین دي یوې ښه عمل له یوې بد عمل له نو هغه لپاره دو مثالونه ورکړي والذین کفروا هغه خلک چې کافران دي اعمالهم مثال د کارونو د دای کسرابل پشان د خورې دي سراب څه ته وایي سارا کې روانه اتیز نور دی الری نظر ته د خوړو ادا هغه میدان شګا شګای ګولې غونته کې ښکاری چې دا وګدي دې ته سراب وای خورا ادا رنګي ای بازي کمرونو کې جرند ګذر دا کمر په خواوس خو نشته کنه نه نه بخوله راوتی و سپینا او دارنګي هغه زمکه جبا چې کله هغه باندې نور اولګي نو اسپینه خوراو کی نو د لری ناغه چمک کوي او تګي سړی ته وبخ کاری ردا مشرک چې کوم کارونه کوي انو دته دته ودا کاری چې ما نیک کارونه کړی دي ښا اجل چې لړ شم دا وب به اوس کما چې دې کړه لړ شي ابو استی الله به ختم کړي ځکه عقیده د کفر شرک ته کنه کسرابل پشان د خورې دی بقیعتل چې پډاګه پرتای یحسبه خیال کوي پدغه خورا الظمآن تګه ما اندوبو حتا تر دې پورې زاجا اهو کله چې راشي دغه خوري تا لم یجده دی بونمو بیا غیلرا شی ان شی ووجد الله وبمو بیا الله لرا عنده داغي سرا اغه سرا فوفاه پورا بدل ورکی الله دتا حسابه د حساب ددو څه مطلب چې کله راشي او انا اکم عملونه کړی دي داغه بدله وسور کی الله بولاغه تس نس کی ختم والله سریع الحساب الله زر حساب ولده او کظلماتن یا مثال د دې کافرانو د کارونو پشان د تیارو دي کفر کړي دي شرک کړي دي قبرونه جوړ کړی دي بوتان جوړ کړی دي او د نارواو ځایونه جوړ کړی دي فی بحر په دریاب کې لجین داسې دریاب چې ډونګي یخشاهو پټک دلرا موجون چپی من فوقی د پاسه ده دو موجون چپی و من فوقی د پاسه ده دو صحاب الوریازوی د دغه چپی د پاسه بیاسی وریازی سم مطلب د کافر مشرک صبر عملونه چې دی کوي د ناروا او نادا مثال دا دی یو ډونګي دریاب کې ور ډوب دی اتیارو کې پروت دی ظلمات تیری دی بعدها زنده دی لا فوق بعض دزن لو پاسری اذا اخرج یده کله چې دا کاس په ډونګي دریاب کې ډوب دی ا دې راو باس خپل لاس لم یکات نږدې نه دی یراها چې دی ویلی دی خپل لاس لرا داسې په کفر شرک کې ور ډوب دی ومن لم یجعل الله چاله چې دی ګرځولې الله له غلرا نورن رڼا د ایمان فما له من نور لشته غلرا رڼا الم ترى آیت لګوري ان الله یقینا الله یسبح له پاکی بیان الله لرا من فی السماوات والارض هغه څوک چې بر اسمانونو او زمکو کې دي او طائرو پاکی بیان مارغان صافات په داسې حال کې چې غړون کې دي خپل وزر لرا کلن هر یو د دینا قد علم صلاته پویږي په خپل مونږ او تسبیحه او پویږي په خپل تسبیح والله علیم الله پوی دی بما يفعلون پاغه باندې چې دای کوي ولله ملک السماوات والارض خاص الله لران په دواړو خپو خپلو ومنهم سلی پدای کی من یمشي اغه دی چیزی علی اربعین فسلور خپو یخلق الله پیدا کوي الله ما یشاء اغه چې وغواړي پیشو ته چې یو قتل بلاغ پی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله پارشی طاقت لرون کې دی بیا ترغیب ورکړي قران ته دا دلایل وتا ته کوم ځای ملاويږي لقد انزلنا یقینا من را لګري دي آیات دلایل مبینات خکار کړی شي مبینات خکار کول کې